حدیث نمبر باب الصبر حدیث شروع ده د صبر مبارک او اوشتم نمبر حدیث ده ریاض الصالحین حدیث نمبر 27 او باب الصبر ده وعن ابي يحيى صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه په دې حدیث کې د مؤمن د پاره په پا هر کار کې فایده فایده ده که د خیر وی ام فایده مند ده او که د شر وی نو ام فایده ده یعنی شر څنګه فایده ده رسول راځي اوس د مؤمن په هر کار کې فایده ده عن ابي يحيى سيم سنان رضي الله تعالى عنه قال ويل رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ورځ د خوشحالي نو شکر دې شکریا ادا کړئ وی الله شکر دې چې دې خزه تراوستې د قرآن بس د کما مسائل د دین بس د کما حدیثونه بس د کما الحمدلله احسان دې را سره کړې پکور کې دې راته مدرسه کولاو کړې الله د قرآن او د خود حدیث نه خبرې ګما شکریا ادا کړئ نو دې دا صبر بهتر در پاره تر با الله په دې باندې اجر او ثواب ور کوي پوجي متوا او مسلمون پوجي نو تکلیف ملاو شو صبر کوي او خوشحالي ملاو شو نو شکریا ادا کوي دوالو کې فایده نه ده په غم کې فایده ده ثواب دې اجر دې جذب صبر کوي نو ټول مخکې وفات شو د نبی علی السلام نه مخکې د نبی علی السلام مرګ چا برداشت کړي بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها چې هغه بیماری سخت شو ا نو بی بی فاطمه وی आवाज کا پلار باندې بازي چې نکړي د خپکی اولاد د خپکی په اولاد کې جنکې په پلار خپکی په نسبت د زامن زامن بلوانه ساتي جنکه کته خبره کوي جنې مزل په منډه زی هغه د خبره مني الله به چون چرا کوي وا کربا ابتاو او زما پلار افسوس او غما زما په پلار باندې او زما بابا جانا سو تکلیف دی فاطمه پریشان را فقال نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه چې زما لور ته خو تکلیف ملاو شو زما د بیماری په وجہ په دې باندې سکه د خوا خپل د غم هغه فریاد خپل پلار باندې او دنیا نه تلو فلما دفن هر کلا چا په خارو کې دفن کړې شو د ما تا دفنا مل شوم دې او دفن شوی هم دې حدیث کې راځي قال دوی دې حیاتیان دي ظالما قران کې او حدیث دک نه دي نه خوخ کس تاسو نفسونو دا چې تاسو والو له پیغمبر خپل باندې تولا وخاوري تاسو نفسونو دا غختل چې په پیغمبرم ډېرې د خاورو ودراو ها نو سبق یې کنه ودرای بل صدا کیږي اغلول انبیاء چې دا الله ډېر خاص خلق او هغه د دنیا نه تللی دی موږ بنوزو ټیک دا لار شته دا لار نشته دی خو دا هغه ځای په تیارې پکار دی ابو زید چې ها اسامه زوی د زید دی او زید زوی د حارث سره غلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم زید وحبی او محبوب د پیغمبر دی او زوی د محبوب دا غزه رضی الله عنه ګره زید په ټول مخلوق کې دین نږدې غلامانو کولو به نبی له سوکرانو نبی علیہ السلام ته زید بن حارثه زید له ګوره خزا کړي وا حضرت زینب د ترو لولو صفی هغه ولا کړي وا او چون کې خاندانی قریشی خاندانی خلکو معاملې سې و نه چلے دا نو هغه ته طلاق واغسه او طلاق یې ورکړ زید زید جلانو بیا بل خزا کړي وا ام ایمن او د ام ایمن نه د زید حضرت اسامه پیدا و نو س او اسامه د چا زوی دی حضرت زید د ام ایمن نه څنګه چې نبی علی سلام ته زید ګران دی محبوب دی داغه نو داغه زوی اسامه متګران دی او ګوره په جنکو کې او ته حضرت فاطمه ګرانه وا او په اسامه نبی علیہ السلام تر دې چې کله به یو سخت مسله رااله چا به نشو ویلې حضرت تا نو نبی علیہ السلام ته په شفارس کې څوک مخامخ کړه تو کسان یو حضرت اسامه ایو حضرت فاطمه پوش دا نبی علیہ السلام نه خبره منله قال خو په باج مخو کې پیغمبر دا غي خبره نه منله یو خاندانی خزوا هغه زنا وکړه خلکو وی ک نبی اسلام دې نه خبر شي سزا بوله ور کوي هغه وی دا دواړه به حضرت تولان دي کو کې دې شپارسي ومني حضرت اسامه حضرت ها فاطمه شپارسه کاو نبی عليه السلام دا سدو تک سود شو دا غم مخلق چې وخت منګوي داسې سور شو تا به وی چې داغه په مخ باندې د انارو دانه چا نچول کړی دا تک سور شو اے فاطمه اسامه د یو مجرم باره کې تاسو ما ته شفارس کوئ چې الله دا غي په باره کې ویلي سزا او لور کې تاسو یې خیر دی شفارس یې وکړه او شي قال نبی علیہ السلام ارسلت قال یا زینب و یا بلوا دا غي زوی وفات کېدو نو نبی علی السلام ته قاصد ولېګو چې ستان وسه دې او زما زوی دې هغه وفات کېږي راشه تسلی راکا په تکلیف په وخت کې خلک د خپلوان را جمع کوي کنه جمع کوي خصوصا پلار ته وي رور ته وي چې ور سره راشه یا ټلیفونو کې یا سوکولېږي چې را ها ته ما تکلیف دې پلار راشه رور راشه یا غراولی یا دی غواری ها ان بنی قد احتزرا بشک زوی زما چې ده حاضر کړي شوی هغه ته مرګ د بیماری حاضر کړي سغره فشهدنا نو ته حاضر شمن سره لورو ته خبرو لګو نبی علی سلام ته چې ما سره راشه او زوی می سخره فارسلا یقرئ السلام نو اولګو نبی علیہ السلام چراغه حدیث کې بلکې راځي نبی علیہ السلام په سکار باندې مشغول او وختونو یا بل مسله وراغلی نبی علیہ السلام فارغ نو نبی علیہ السلام قاصد ته وی چې ورشه او ورته وایا زما سلام پیش کا چاغه مشغوله ده نشی راتله فارسل نویلګه قاصد یقرئ السلام چوي سلام او یقول اووي او او نبی علیہ السلام یو کس په لور ته راولې غو ته زما سلام به پیش کا او زما لور ته زما خبر اورو سوا چې ان لله ما اخذ وله ما اعطى اے زینب خاص د الله لپاره اختیار دا سره اخذ چې هغه اخلي وله ما اعطا او د لپاره اختیار دا سره چاغه ور کوي اے چې د درکاوی نو هم نه اختیار یو چې اوس د نه اخلي هم اختیار چلیږي په دې کې زما او اختصار اختیار نه چلیږي وکل شی عنده عنده باجل مسمى او ار یو شی د الله سره پاغه نیټه مقرر دی پاسید نبی علیہ السلام او دا غسرا هغه نبی علیہ السلام بیا صبر نشن لوټ خوک شعر چې په دویم ځل قاصد راغې نو نبی علیہ السلام پوښو چې لور می خفقیږي او تکلیف دې زما لور ته نو بیا جواب نه کړم بیا فورا پاسې درې فقام ما فورا پاسې دو او دا غسر سعد بن عباده او معاذ بن جبل او ابي بن كعب دالول سردارانو د خپل قومونو وزید بن ثابت ورجال رضی الله عنه تم پوره ورجال سکته لوي سبحان ورجال سسړیو الله دې رضا شي داغینا فرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نو چاغه کله لاړل د حضرت نبی علیہ السلام د خپل لور کور ته ورسېد رادن نشه د خپل لور کور ته نو فرفع الى رسول الله صلی الله علیه وسلم سبیا پور تکړه شو نبی علیہ السلام ته هغه ماشوم چا نبی علیہ السلام ته هغه ماشوم روچت کو پیغمبر لغیږي کې ورک نبی علیہ السلام بے صبر شو او د سترګو نو خ روان شي فقال سعد لکه یو انسان مړیږي اگر که ماشوم ولی نه نو خامخا چې لګ رحم دلی نو داغه دلنه سری لګم پریشان او پسترګو ما پریشان زړه کې خفه ده او د سترګو نو خ به فقصاد جلانو چې نبی علیہ السلام توقد نبی علیہ السلام سترګو نو خ روان شي په زړونو دا چا کې چې خو غږی د بندګانو د الله نه جلاشتا خو یو هغه جلا چې به صبر ای یو هغه جلا چې د صبر سره ای یو هغه جلا چې د شریعت سره برابرۍ یو هغه جلا چې د شریعت سره مخالفي هغه بیا منه نبی علیہ السلام هغه جړه کولا چې هغه د شریعت سره منافی نه وا هغه شریعت سره برابر وا ځکه د سترګو نه اوخ کې شر د سترګې دا او کې انسان په اختیار کې نه دی دا به اختیار شي دی زړه پریشانی دا به اختیار شي دی یو دخله یو د الحمدلله یو دو سترګو جلالا یو د زړه دا په دې د انسان مواخذه نه کیږي ښا دا به اختیار دی او د لاس جلا او د خلی جلا دا خنه ده لاس جلا سره گریوان سری کول ویخته د ځان اوخکل مخونه ټکول او ځان ټکول او دخلی جړه وای دا د سړی په اختیار کې لاسم په اختیار کنټرول کې ساته خلم بیزه الفاظ می استعمال او عاجز وی الله نو تم پسې شوی یا الله نو دا تم سره سکه یا الله کله لا پلار وجی نه کله مور نه نه دا الفاظ دا غیر دي په دې سره نقصان کیږي او سترګو نوخ کی دا رحمت ته زړه خفه دی دا رحمت دی خو د دوو جړاګانې جایز دي د کم جړا جایز ده تسترګو نوخ کې بيدل او زړه پریشانا خو د بل جړا نه پیغمبر پاک منع کړي چې هغه د خلې ده او هغه د لاسونو ده وینما يرحم الله من عباده الرحمه بشکا رحم کې الله غلو بندگانو باندې رحم معاملہ کې متفق علیه